تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي ملغلره زرت کولای چې می د ژوند له شریعت زغ راډیو یاوي مدینه کې تیرې دلای نو هر له عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ چې له دشمن سره مقابله و د زوال تر وخته پورې انتظار وکړ له زوال وروسته ودرید او ویې فرمایل ای خلګو له دښمن سره د مخامخ کېدو ارزو مه کوئ ځکه دا په خپل ځان باندې اعتماد دی بلکې له الله تعالی څخه عافیت غواړئ او کله چې ورسره مخامخ سئ نو صبر کوئ یعنی مه وارخطا کیږئ بلکې په استقامت سره جنګیږئ او پوه سئ چې جنت د تورو تر سیوري لاندې دی نن د پنجشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه او څلوېښتم هجري قمري کال د سفرونو زفر د میاشتې دېرشمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له اتمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مزه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې تاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو په فراه ولایت کې د دښمن اووه دېرش تنه جنګي اسیران د امیرالمؤمنین د عفوې د فرمان له مخې خوشي شول په غزني کې د دښمن نه پوستې فتح شوې، له پنځه ویشتو ډېر عسکر وژل شوي دي. په بادغیس ولایت کې مهمه پوسته فتحه، اووه تنه عسکر قتل، دوولس تنه ژوبل، دوه تنه اسیران، یو ټانک تخریب ګڼ مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. د خوست ولایت په قلندر کې چاودنې اووه تنه عسکر مړه او ژوبل کړل. هبت الله اخندزاده صاحب د عفوې د فرمان له مخې یو دېرش تنه عسکر او پولیس چې د مجاهدینو په تعرضي بریدونو کې د تېرو څلورو میاشتو په ترڅ کې نیول شوي وو، خوشې کړل شول. یاد عسکر او پولیس د هېواد د مختلفو ولایتونو اوسېدونکي دي چې د بند په شپو او ورځو کې د ځانګړي تقسیم الاوقات له مخې د دین په مختلفو شعبو کې پوره پوهاوی ورکړی شو او د مجاهدینو له لوري ښه چلند ورسره شوی. یادو عسکرو او پولیسو چې د خوشي کېدو مراسمو ته یې خپلوان او قریبان هم راغلي وو ټینګه ژمنه وکړه چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته نه ورځي بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. همداراز پرون سهار د پشترود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هغه دوه ویشت تنو عسکرو له جملې څخه چې وړمه شپه د همدې ولایت د پوشتیکو ولسوالۍ د مهم کنډک د فتحې په مهال ژوندي نیول شوي وو شپږ تن عسکر چې زخمیان وو د سره صلیب ادارې ته د انساني همدردۍ له مخې وسپارل شول همداراز د یاد ولایت ته پوشتکو ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدورو سرحدي عسکرو په مهم کنډک اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر سهاره یې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې یاد کنډک په بشپړه توګه فتحه، پکې د رئیس ارکان قومندان مجید خان او ظالم قومندان اسماعیل په شمول دېرش تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، دوه ویشت تنه ژوندي ونیول شول، پنځه ټانګونه، دوه کماز موټر، پنځلس امریکایي موټرسایکلونه وسوځول شول، دوه ټانګونه، دوه رینجر موټر، یو کماز موټر، یو لوکسل موټر، پنځه شپېته کلاشینکوپونه، شپږ ثقیلان، څلور دهشکې، یو زیکویک، څلور دېرش توپنچې، نهه چلتر ټوپکونه، پنځه شش تیر ټوپکونه، پنځه راکټونه، څلور بم افګن، پنځه کمر شکن ټوپک، یو ګایز او څلور موټره مهمات او د کنډک ټول لوازم ولجه شوي دي. په پېښه کې یو تن مجاهد زخمي شوی. همداراز د یاد ولایت په مرکز اړوند د ننګاو په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو له لږ مقاومت وروسته پوسته په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل دوه تنه ژوبل او پاتې یې په تیښته ولاړل همداراز له دښمن څخه دوه کلاشینکوپونه ولجه شوي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په انګوري سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د دښمن په ګڼو پوستو پراخ تعرضي عملیات ترسره کړل د جګړې په جریان کې له دښمن څخه نه پوستې په بشپړ ډول ونیول شوې چې پکې میشت له پنځه ویشت تنه زیات عسکر وژل شوي ګڼ شمېر نور ټپیان دي. له دښمن څخه خورا ډېره سپکه او درنه وسله هم د مجاهدینو لاس ته ورغلې ده. همدا ډول د دښمن یوه عراده رینجر او یوه عراده پیلډر موټر هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د فاریاب ولایت پښتون کوټ ولسوالۍ په بند سرحوض او باغ نبي سیمو کې د دښمن درې لویې قرارګاوې او لس امنیتي پوستې فتح شوې ګڼ عسکر په کې وژل شوي او ټپیان دي. همداراز تېره شپه بیا هم د فراه ولایت د مرکز اړوند دیک سیمه کې یوه پوسته فتحه اووه تنه پولیس وژل شوي وو. د مزدور دښمن لخوا د ولس ضد جرایمو په لړ کې تېره ورځ د مزدورې اردو لخوا توغول شوې مرمۍ د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند لالیوالو کلي کې د یو عام کلیوال په کور لګېدلې د مرمۍ د لګېدو له امله د محمد انور په نوم یو تن کلیوال شهید او د نور زیان په اړه یې تر اوسه کره معلومات نه دي تر لاسه شوي. د بادغیس ولایت مقر ولسوالۍ کې د قل استاد په نوم د مزدور دښمن په مهمه پوسته وسلوال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ، په پایله کې یې پوسته په ټولیزه توګه فتحه، پکې میشت اووه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل چې د دریو تنو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې دي، دوولس تنه ژوبل او دوه تنه اسیران شول. همداراز د کومکي قوې سره د کمین په ترڅ کې جګړه پیل شوه چې له لږ مقاومت نه وروسته یو ټانک د راکټ په مټ تخریب او پاتې یې په تیښته ولاړل. د دښمن څخه یو ثقیل، دوې قبضې راکټونه، پنځه کارمولي ټوپکونه، نهه دېرش د راکټ مرمۍ، پنځلس صندوقه مختلف النوع مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي، په پېښه کې یو تن مجاهد زخمي شوی. د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدوري اردو په پیاده ګوډاګیانو د ماین چاودنه وشوه. د مجاهدینو لخوا د ځای پر ځای شوي دغه ماین په چاودنه کې د مزدوري اردو دوه تن عسکر ځای پر ځای قتل او پنځه تنه نور ټپیان دي. همداراز د یاد ولایت د مرکز اړوند خاني خوړ په سیمه کې د مزدوري ادارې د جاسوسي شبکې په کارمندانو کمین برید ترسره شو. د دغه نیم ساعته جګړې په نتیجه کې د مزدور دښمن کرولا موټر ویجاړ د جاسوسې شبکې څلور تنه غړي وژل شوي او یو تن مرګونی ټپي دی. همداراز سهار اته بجې هم د دغې پټې شبکې په یو کارمند باندې د ماین چاودنه وشوه چې له امله یې یاد کارمند مرګونی ژوبل شو. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوې په سیمه کې د کرم کاریز او مرچي په سیمو کې د مزدور دښمن په قرارګاوو او پوستو وسله وال بریدونه ترسره شول، چې په کې د مزدور دښمن دوې قرارګاوې او درې پوستې په ټولیزه توګه فتح او په کې میشتو مزدور عسکرو، پولیسو او اربکیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د یادو قرارګاوو او پوستو په فتح کېدو سره د ترینکوټ، دراود، چارچینو او نیش ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ټولې لارې د مجاهدینو تر ولکې لاندې راغلې. په سیمه کې اوس هم تصفیوي عملیات دوام لري. د ید ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند د کندلان، حسینې، پایک او سیرو د سیمو خلکو د قومي مخورو په سرمشرۍ کې د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د مزدور او وحشي قومندان شجاعې او د ګوډاګۍ ادارې هیڅ نوع ملاتړ نه کوي بلکې د ژوند تر پایه به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. د یادو سیمو خلکو پرون په داسې حال کې تسلیم شول چې په یادو سیمو کې پرون جګړه ختمه شوه او د وحشي قومندان شجاعي ملګري د درنو تلفاتو په لیدلو سره وتښتېدل. د اسلامي امارت مجاهدینو هم د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې نور خپل عادي ژوند پیل کړي او هیڅ نوع مشکل به د مجاهدینو له لورې ورته نه جوړېږي. د بغلان ولایت پل خمري ولسوالۍ ډنډي غوري اړوند جوینه او احمدزیو کلي کې له اشغالګرو سره مخامخ نښته ترسره شوه. له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې دغه درنه نښته کې د امریکایانو یو غټ زغروال ټانک د مجاهدینو له لوري په رسا برید کې له منځه وړل شوی او پکې سپرو اشغالګرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. چې د لېږد لپاره یې د خارجي وحشیانو امبولانس چورلکې د پېښې ځای ته رسېدلې. راپور زیاتوي چې وحشي اشغالګرو د خپل همېشني عادت له مخې په ولسي ملکیتونو درانه بمبارونه پیل کړي چې له امله یې په اوښتي زیان برسېره د لا ډېر نور زیان خطر هم شته. د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د ید ولایت د مرکز قلات اړوند د زپرخیلو په سیمه کې د مزدور عسکرو د پوستې دوه تنه اجیر عسکر د لیزر په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د هلمند ولایت د ګریشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د ډاکټر د پمپ په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک پرون ماسپښین درې بجې په هغو مزدورو پولیسو د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې د شنډولو هڅه یې وکړه. د چاودنې له امله څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د مارجې ولسوالۍ اړوند د زقوم چهارراهې په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه بجې د مزدور اردو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د کیم په سیمه کې پرون مازیګر او بیګا شپه اوه نیمې بجې دوه تنه مزدور عسکر د خپلو پوستو په ټاورونو کې وویشتل شول. د نادعلي ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوې په سیمه کې بیګا ماخوستن اته بجې د مزدور پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور پولیس مړه او ژوبل شول. همداراز پرون ماسپښین یوه بجه د مزدوري اردو په هغه عسکرو برید ترسره شو چې د تېرې شپې د ټپیانو ایستلو هوډ یې درلود. دغه برید کې هم مزدور دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو د کره شمېرې په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ اړوند قلعه بختان سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر موټر د خښکلای شوي ماین چاودنه وشوه. د معلوماتو له مخې دغه چاودنه کې د مزدور دښمن رینجر ویجاړ شوی او مزدور پولیس وژل شوي دي. د سمنګان ولایت د ریسوپ ولسوالۍ اړوند سرخک سیمه کې مجاهدینو د اجیر ادارې د ضربتي ګوډاګیانو ټانګ په ماین والوزاوه. وا له مخې د ځای پر ځای شوي قوي ماین په دغه چاودنه کې د مزدور دښمن ټانګ ویجاړ شوی او پکې سپاره ټول مزدور پولیس وژل شوي چې لا تر اوسه یې د شمیر په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند شهیدانو بازار ته نږدې د مزدور ادارې د کمنډویانو د ماین زوروره چاودنه وشوه. د مجاهدینو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین د دښمن ټانګ له منځه وړی او پکې سپرو عسکرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هرات ولایت په ادرسکن کې یو رینجر تخریب او په پوسته د برید له امله یو عسکر قتل او یو بل ژوبل شوی. وروستی خبر دا چې د پکتیکا ولایت په جاني خېلو کې یو پولیس مجاهدینو ته تسلیم شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. امام شافعي رحمه الله فرمايي، په ټولو اختلافاتو کې د برلاسۍ هڅه مه کوه، ځکه کله کله د موقفونو او دريځونو له ګټلو ځخه د زړونو ترلاسه کول غوره وي. هغه پلونه مه ورانوه چې جوړ کړي دې وي او پرې تېر شوی يې، ځکه کېدای شي يوه ورځ د بېرته راګرځېدو لپاره ورته اړ شې. تل غلطي بده ګڼه، خو غلطي کوونکی بد مه ايسوه. د زړه له تله ګناه بده وبوله، خو له ګناهګار سره مهربانه اوسه او ګوزاره ورسره کوه. تمې په لارو کې ازغي پاشه لاندې د دښمن بزدلانه انتقام زه خپل هدف ته رسېدلی شم د پکتیکا ولایت ګیانې ولسوالۍ کې تېره شپه اشغالګرو او د هغوی ګوډاګیانو د عام ولس پر کلیو او کورونو د شپې له مخې پراخه وحشیانه چاپه وهلې ګڼ شمېر ولسي وګړي یې په بېرحمۍ سره وژلي او زخمیان کړي دي د دغه بې رحمه عملیاتو پر مهال د ګیان ولسوالۍ په بازار او د خلکو په کورونو چور او تالان ګډ شوی، قیمتي توکي یې غلا شوي، بیا یې دکانونو او کورونو ته بمونه ایښي او تر چور وروسته یې په بمونو الوزولي دي. د چاپې په وروستۍ مرحله کې امریکایي ځواکونو د کلیو په عام وژنه لاس پورې کړی، د ښځو، ماشومانو او لویانو په ګډون یې یوویشت تنه افغانان په شهادت رسولي او بیا له سیمې تللي دي. د راپورونو له مخې د یاد قتل عام په لړ کې امریکايي عسکرو د یوه کور اته تنه خالص ښځې او ماشومان په ډزو وژلي دي او کور یې په بمونو ورته ویجاړ کړی. د سیمې خلک وايي چې عسکرو به انسانان له کورونو را ایستل او یو یو به یې په ډزو پر سر سر ویشت او شهیداوه به یې. د نږدې سیمو ټول خلک په پوره ډاډ سره وايي چې د ګیان ولسوالۍ په چاپه کې هیڅ کوم طالب او یا بل وسله وال کس نه دی په نښه شوی بلکې ټول خلک وايي چې دلته عملیات فقط پر ولسي سیمو ترسره شوي او ټول تلفات هم یوازې بې وزله ولسي وګړو ته رسېدلي دي. که څه هم دا پېښه نه لومړۍ ده او نه ښایي د کافرانو او د هغوی د بزدله ګوډاګیانو دا وروستۍ کړنه وي، ځکه د ماتې خوړلي دښمن دا اخیرنۍ حربه ده چې استعمالوي یې او ګمان کوي چې په دې توګه به له طالب نه د خپل اتلس کلن شکست انتقام واخلي. د مجاهدینو له لاسه خو یرغلګرو او مزدورانو یې شرموونکي شکستونه خوړلي. هره میاشت یې د زرګونو عسکرو او اربکي ملېشو جسدونه د جنګ جګړو پر میدان پاتې وي چې وروسته بیا د ځناورو خوراک شي. هره ورځ څه کم سل ګوډاګیان په ډیر ذلت سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه ډول شکستونو د جبیره کولو او انتقام لپاره دښمن همدا یوه لار غوره کړې چې پر عام ولس یې د ټوپک شپیلۍ را اړولې. د هغوی په عام وژنه یې لاس پورې کړی. د هیواد په لر او بر کې چیرې چې طالب نه وي د همغه ځای پر ولسي وګړو بې رحمه دښمن چاپې وهي. د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلک په شهادت رسوي، بندیانوي یې او توهینوي یې، له شک پرته چې دا یو نه بخښونکی بزدلانه حرکت دی، ځکه دښمن د مجاهدینو په وړاندې د مقاومت وړتیا له لاسه ورکړې، ښه بېلګه یې د همدې تېرې شپې د فراه ولایت پېښه ده، مجاهدینو د فراه د پشت کوه ولسوالۍ د سرحدي عسکرو پر کنډک برید کړی، مکمل یې نیولی، دېرش عسکر یې وژلي، یوویشت تنه یې ژوندي نیولي. په لسګونه میله وسله، پنځلس هاموي ټانکونه، پوځي موټر او ګڼ شمېر جنګي آلات یې غنیمت کړي دي. دغو دواړو پېښو ته په کتو سړی ښه پوهېدای شي چې بزدل دښمن د بزدلانه انتقام په لټه کې دی. د مجاهدینو په وړاندې دومره بې همته او ناتوانه دی چې د تشلاسي مجاهد له ویرې یې په جسدونو د دښتو میرو درنده ګان ماړه شول خو پر بې دفاع او ناوسه ولس بیا د وحشي ځناور په څیر چاپې وهي ښځې او ماشومان په نیمه شپه په خپلو کورونو کې په بې رحمۍ سره په شهادت رسوي د ډیر زیات تأسف ځای دا دی چې د بشریت دروغجن خواخوږي د اشغالګرو دغه جنایات د سر په سترګو ویني خو په اړه یې بیا هم چوپ پاتې دي آیا د بشریت خواخوږي همداسې وي د بشر دوست خوږې نغمې غږوه د کفر دام کې د لوېدو په هیله کڼی پختې د حوا نورې څو خبرې واوره درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاس دا دی د ملغلرې خبرې په خبرونه پیل کوو او اوریدلو ته تاسو درانه مینوال رابولو درنو اوریدونکو د فتنو په دې زمانه او موجوده وخت کې د اسلام دښمنان ملحدین او سیکولران غواړي چې په مختلفو حربو سره مسلمانان د اسلام له اصلي مسیره واړوي او د ګمراهۍ په لور یې رهي کړي. په ځانګړې توګه د مسلمانو ښځو د بې لارې او ګمراه کولو لپاره یې مختلفې لارې چارې په کار اچولي او د یو شمیر خوږو عنوانونو تر نامه لاندې یې ډول ډول پروژې په کار اچولي تر څو زموږ مسلمانې میندې او خویندې فحشا، بې ستري او بې حجابۍ ته وهڅوي. په دې خپرونه کې موږ خپلې مسلمانې خور ته هغه ننګونې او چیلنجونه ور په زړه کوو او د هغو زیانونه ورته بیانوو چې نن سبا دا ورسره مخ ده. هره مسلمانه خور باید وار تر مخې د اسلام دښمنو کړیو دې تیر ایستونکو پروژو ته ذهناً اماده او خبرداره وي. مسلمانې خور ته څو ملغلري خبري مسلمانې خوري اسلام تاته څه وايي مسلمانې خوري زموږ ډيري هيلي په تا پوري تړلي چي ته به زموږ اينده نسل په اسلامي فکر روزې خو دا چي د وخت دي بدليدونکو حالاتو د غرب وحشي تمدن ګرمو څپو له ډيرو پوړني يوړل او د اسلامي تمدن دنګ منارونه يې راونړول او اسلامي دروند حجاب يې بي ارزښته کړ ای مسلمانې خورې! ته خبره یې چې غربیان ستا د بدنامولو او بازار ته د راوستلو لپاره هر کال څومره پانګونه کوي، څومره پروژې او پروګرامونه ستا د دروند او بې سیاله حجاب د لرې کولو او ستا د بې لارې کولو لپاره نیول کیږي. د بشري حقونو، د ښځې د حقوقو او د نورو ډول ډول تیریستونکو شعارونو په وسیله غواړي له تا څخه ستا مقام او منزلت واخلي. غواړي له تا څخه ستا ابرو او عزت واخلي، غواړي له تا څخه ستا هغه مسؤلیتونه او حقونه واخلي چې تا ته یې ډېر لوړ منزلت در بښلی. ته خبره یې چې اسلام تا ته څومره لوړ مقام، درنښت، اعزاز او کرامت در کړی. اسلام ته خور کړې، هغه خور چې په هر وخت کې مسلمانانو ستا د ابرو ساتلو او د خپلې اسلامي وجبې د ترسره کولو لپاره خپلې ککرۍ قرباني کړې، خو ستا د ابرو ساتنه یې کړې. هو اسلام ته میرمنه کړې او د کور مسؤله یې وټاکلې او د ډیرو زیاتو حقونو خاونده یې کړې او له دې ټولو سره سره اسلام تا ته لوړ اعزاز او درنښت درکړی چې بل چاته یې نه دی ورکړی هغه دا چې ته یې مور کړې او جنتونه یې ستا د قدمونو لاندې کړي نو بس خوري کوم مقام چې اسلام تا ته درکړی د هغې ساتنه وکړه غربیان غواړي د مساوات په نامه له تا څخه ستا حقونه واخلي او له تا څخه د پیسو د ګټلو یوه وسیله جوړه کړي. تا به په تلویزون، اخبار، نندارتونونو او یا هم په بې ارزښته توکو د بې حیا ښځو بربنډ انځورونه لیدلي وي چې د بازار موندنې لپاره کارول کېږي. ایا په رښتیا هم د ښځو حقونه همدا دي؟ ایا په رښتیا ښځه دومره بې ارزښته او بې حیثیته ده چې خلک دې د بازاري توکیو په څېر استعمال کړي؟ نو خورې غربیان تا همدې تمدن ته رابلل غواړي. خورې اسلام درته وایي چې بې له ضرورته به له کوره نه وځې. سترګې به دې کښته اچوې. د ځان او ناموس ساتنه به دې کوې. الله تعالی فرمایي. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. ترجمه، په خپلو کورونو کې مېشتې اوسئ او د تېر جاهلي دور غوندې سینګار کړي بې ستره مه ګرځئ. په بل ځای کې فرمایي، اې رسول الله صلی الله علیه وسلم! خپلو بېبیانو، لورګانو او د مسلمانانو ښځو ته ووایه چې خپل څادرونه او ټیکري په خپلو ځانونو باندې کښته راواچوي، ځکه دا کار د دې لامل کېږي چې له سرېله او ککړو ښځو څخه جلا او وپېژندل شي او څوک تکلیف او ضرر ورته ونه رسوي الله تعالی بښونکی او مهربانه دی مسلمانې خورې اسلام درته وایې چې د بل چا سره به پټې یارانې نه جوړوې خورې اسلام درته د جنت زیری درکوي تر څو د خپل خاوند ناشکري دې ونه کړې غیبت چغلي مکر او فریب ونه کړې فاحشو مجالسو ته به نه ځې هلته چې نارینه او ښځینه په یوه ځای کې سره راټولیږي مسلمانې خورې! اسلام درته وايي چې د خپل خاوند تابعداري دې وکړه، د هغه له اجازې پرته له کوره مه وځه، د هغه د مال او امانت ساتنه وکړه او رازونه يې بل چاته مه وايه. مسلمانې خورې! غربيان ستا د حقونو تېرېستونکي شعار چې ښځه او نارينه سره يو برابر حقونه لري، په دې سره له تا څخه ستا هغه اسلامي مسؤليتونه اخلي چې ته پرې سرلوړې يې، په دې تېرېستونکو شعارونو سره تا د دنیا او اخرت د بدبختۍ سره مخ کول غواړي، هغه چې اسلام درته وايي د نارینه وو سره به ورته والی نه کوې، په قواره کې به د هغوی سره ورته والی نه کوې، په جامو کې به د نارینه سره مشابهت او ورته والی نه کوې، داسې جامې به اغوندې چې نه ډېرې لنډۍ او نه ډېرې تنګې او نرۍ وي. مسلمانې خورې! په تا پسې موږ ډېرې هیلې تړلې چې ته به په اسلامي فکر داسې نسل موږ ته وروزې چې هغه به د دین او وطن ساتنه کوي. درنې، پتمنې، عزتمنې او مسلمانې خورې! د یو مسلمان په صفت درته زارۍ کوم چې زموږ هیلې له خاورو سره مه خاورې کوه. داسې مجالسو، ورکشاپونو او پروژو کې ګډون مه کوه، هلته چې نارینه او ښځې ګډ سره راټولېږي، هلته چی د یو وسیلې په توګه کاریږي او ستا هغه اسلامي حقونه تر پښو لاندې کیږي درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه همدومره وه تر بلې هغې چې بیا ستاسو په خدمت کې راځو تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو